پتنګان وی او دا تاروګي دا رازي او دا سکر ورزي او سيو خوازي سبل خوازي دارنګ بر دای حالتي لکه څنګه چې مخکې سوره عبس کې ذکر کړو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی ار سړی بدی یو بل نتختی او یو بل نبا چې کم نه یو شان وی هغه به پروا کړی وی دا تمام غرونه دا بام دغه سکر ورلاړ شي مخکې صورتونو کې بار بار وې چې غرونه بروان شي چرته وی وتكون الجبال كثيبا مهيلا آب داسې د شګو ډیرو په شانته بېږي ختم بشي فاما من ثقلت موازینه مخ کی صورت کې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړو نو دې صورت کې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړي اوله مشرفه فاما من ثقلت موازینه پس هر چا سوق دې چې درون شو موازینو تول د اعمالو دا فهو تول د اعمالو دا اوله مشرفه استاد امت هغه اعمال هغه نیک اعمال چې ستا په طریقه باندې کړو آبز درانو ګرځوم دا غي وزن آبز درونو ګرځوم په دې به مشرف کړي الله فهو فی عیشت راضیه پس دا انسان وی با پاجوان خوشاله کې اجوان خوشاله کې وي چې څوک ستاد طریقہ باندې عمل کوي دا درېم مشرفه چې ستا اغا ام ستا مخالف چې ستا خلاف عمل کړو نو هغه به تباہ او برباد کم جهنم ته به داخل کم پدې مې مشرف کړې ستا دشمن به تباہ کم وما ادراک ما هي او سش پوا ک تعالی رب ما هي چې سش دې دا حاویه نارن حامیه اور دې گرم گرم اور دې اغه ته به داخل کم چې ستا خلاف چاو کو نو په دې صورت کې درې مشرفات ذکر کړو یو دا ستا تابعدار دا غد اعمال واغه طول آب درون کم دویم دا چې هغه ژوند خوشحالي کې داخل کم او دریم دا چې ستا دشمن چې ستا خلاف عمل کړو نو هغه با جهنم ته داخل کم هغه گرم هور ته به داخل کم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر او ترتیب د نزول کې شپاړسم لمبر ده پس د سوره کوثر نه عربت دما قبل سوراتونو سره ده چې التا مخ کې سوراتونو کې تخویف او تبشیرو نو دلتا تزهید فی دنیا ذکر کړي تزهید فی دنیا دنیا نه بیرغبت شه او دنیا نه ځان یو طرف تکا الله داود صورت زجر ده په حب د دنیا باندې او ترغیب ال الاخره دنیا سره مینا مکو ځان اخرت ته تیار کا او اخرت لا تیار وکا الله او درې مشرفات نور د پیغمبر پاک ذکر کړي الله اکبر غنی معنی کوي مفسرین کرام غافل کړی تاسو لرا ډیرو مالونو تر دې پوري چې ملاو شي تاسو د مقبرو سره قبرونو والس قبرونو سره مقابر قبرونو سره ملاو شي څه مطلب یو مطلب مفسرین کرام دا ذکر کوي چې تاسو دا مالونو د ډیروالی کې تر دې حد پورې لګېدلی وای لګېدلی وای چې مرګ در لراغه او غافل وي مرګ در لراغه او غافل وي دویم معنا مفسرین کرام دا ذکر کوي چې تکاثر دا خو کېده د ژوندو سره لیکن تاسو تکاثر او تفاخر د مال داسې کو چې د مړو سره موم وګرځو لکه زمانه د جاهلیت والا نظریه واغې سره موم شروع کو یا دا معنا مفسرین کرام ذکر کوي حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو زیارتونه وکړو ملاو شوي تاسو دا قبرونو سره په تور د تفاخر باندې سره د دینا معنی د تفاخر سره کثرت د مال یعنی ډیرولو د مال د فخر سره سره تاسو لاړی نو ملاو شوي د قبرونو سره الان کې حال خداو چې د قبرونو سره ملاوېدل ا د دې د پاره پکارو چې واز او نصیحت حاصل شي او د دیو جن علماء د تفسیر ذکر کوي چې کم زیارت هغه داسې نه چې هغه د واز او نصیحت د حاصلولو په نیت نه نو دا په دې زجر کې داخل دی زیارت د قبر چې کې نو اب دې د پاره کې چې بس واز او نصیحت حاصل کې دا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي صحابه کرام ته فرمایي او زما صحابه کرامو ما تاسو د زیارت د قبرونو نه منع کړی وای خو زاید زیو تاسو کله چې د شرک احتمالات ختم شو اول وخت کې د شرک ډیر انتهایی هغه کې زور او شرک عام نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرون لبنه زئی او بیا چې کله شرکیات ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه وکړه وی زئی خو صرف دورا چې دنیا نه بیرغبتی مو پیدا شي او آخرت ته مو مینه پیدا شي صرف د دې لپاره نو دلته کې دای باندې زجر دی چې تاسو خو قبرونو سره ملاو شوي خو په تور د تفاخر باندې په تور د تفاخر او فخر باندې یا ابن عطیه هغه معنا کوي هغه وای حتا زرتم المقابر مطلب دا دی چې تاسو الله اکبر انتهائی زیات زیارتونه شروع کړو حتا زرتم المقابر زیارت خو جایزو لیکن دا نه چې بس هر وخت مقبره دا او مقبره دا هر وخت مقبره دا او مقبره دا نور عبادت بالکل شاته وګرځو زیارت ته زیارت ته او بیا آ ذکر کوي چې پدې کې دام داخل دي چې بس هر وخت قبرون لزا او هغه په خو سنگ مرمرو باندې دارنګ سیمټو باندې او قسمه قسم طریقو سره او چونګش کو او هغه چې کم دی پاغه سره په خو مزین کوي دا په دې کې داخل دي چې دا د زجر کې داخل دي چې دا ناروا دي صرف د زیارتونو ته مو کاروي زیارت خود دې د پاره پکارو چې الته کې نصیحت حاصل شي الله اکبر ابو حاتم اسوم رحم الله یو قول له هغه وای اربعه لا يعرف قدرها الا اربعه سلور سيزونه دي چې داغه قدر سلور قسم خلکو ته معلوم دي یو وی قدر الشباب لا لا يعرفه الا الشيوخ د ځواني قدر هغه معلوم دي نو هغه بوډاګان ته معلوم دي بوډاګان پاره پويږي دارنګ یا ذکر کوي وقدر ال... وقدر العافیت لا یعرفه الا اهل البلا قدر د عافیت اغا معلوم دی نو هغه هغه چاته معلوم دی چې چا باندې مصیبتونه راغلي مصیبت زدان تاسو وکا دې توایل غلی شي الله اکبر قدر د عافیت هغه معلوم دی نو هغه هغه چاته معلوم دی چې په هغه مصايب راغلي چې په چا مصايب نه راغلي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي او بیا ذکر کوي وای وقدر الصحت لا يعرف الا المرضى د صحت قدر هغه د بیمار نه تاسو کاغه باندې بیمار پويږي وقدر ال وقدر الحیات لا يعرفه الا الموت د ژوند قدر ا معلوم دی نو صرف مړو ته معلوم دی چې یو سړی مړ شي لکه یو قول کې راځي مبتدعين خو غلط پیش کوي او ای حدیث ته حدیث نه دی او قول دی دیو بزرگ قول دی او ان ناس نیام اذا ما تنتبهو دا خلق داسې دی لکمړو او کله چې ان ناس نیام دا خلق اود دی اود ار کله چې مړ شي نو بیدار بشي هر کله چې مړ شي نو بیدار بشي مطلب دا چې دا سترګې د دنیا د پټ شي او هغه سترګې د برزخ هغه کولاو شي الته وته پته ولګي نو بیا با ویښ شي چې واقعي مال سکول پکارو او ما دنیا کې سکول پکارو ما سکړي دي مبتدیین رالل و یدیس ته دا حدیث نه پاگل وایا خبر نه او مقصد صدا کوي وای ګورا داګی مولا البصائر کې او الناس نیامن اذا ما تنتبه وای مړه دا خلک دا سدله کو دا کله چې مړ شي نو بیدار شي بیا غوي وای مړ ولی چې کم نه نو پروانه کې چې د لیندې نه غشو زینو غام کو ګول شي سوا ګاډر دی اوچت کړه دا غلط مقصد دی حتا زرتم المقابر قبر لا تیارې وکا الله اکبر او د قبر د پاره تیارې پکار دی دانا چې ته شوروي او د عذاب قبر کې لګیاي چیرې دای د قبر عذاب نه مني دای د قبر عذاب نه مني او خپل قبر لا تیارې نه کوي قبر لا تیارې وکا آغا ابراهيم ابن ادهم رحم الله اغا یو ځای کې روان دی بازار کې چاته تاسو کو ویا ابا اسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا او ابو اسحاق ابراهيم ابن ادهم څه شوی دی مونږ لرا چې مونږ الله نه دعاګانې غواړو لیکن الله زمونږ دعاګانې نه قبلې ابراهيم ابن ادهم وتوي یو دا وجدا عرفتم الله فلم تؤدوا حقا تاسو خدا الله ذات په جندل دی لیکن دا الله حق مون نه ادا کړي دا الله حق مون نه ادا کړي دوی مواجویدا الله اکبر دوی مواجدا زعمتم انکم تحبون رسول الله وترکتم سنته تاسو خدا ګمان کوئی چې منګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا کو لیکن حال دا دی چې تاسو دا غ سنت هغه پر خو دی او دریم دا قراتم القرآن ولم تعملوا به قران خلولې خو پای عمل نه نن ختم دی دا سینا چې تاسو لړ شي او بس ختم شي او بس خبره ختم شي نه سچ مووي دا وکور کې عملی طور سره لاگو کوي د پردې باره کې شو یا د عقیده باره کې شو نور اعمال عقاید سوره چې تاسو قران نزد کړو دا به عملی کوي الله دې کی قلتم ان الشیطان عدوکم ولم تخالفو تاسو خدا وای چې شیطان زمونږه دشمن دی لیکن تاسو دا مخالفت اونکه ای بل دا قلتم ان النار حق ولم تهربوا منها تاسو خدا وای چې دوزه حق دی لیکن داغه نه اون تختی دی د تخت عمل مو اختیار نکو وی بل دا قلتم ان الجنه حق ولم تستعدوا له ولم تعملوا لها تاسو خدا وای چې جنت حق ده خدای د پاره معاملو نکو او بل دا نهم وجدا چې تاسو دعاګانې نه قبليږي قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له تاسو خدا وای چې مرګ حق ده لیکن داغه د پاره مو تیارې ونکو اصلي گیاي چې بس یاره پنځ پیریان عذاب د قبر نه مني نه مني او عذاب د قبر حق ته تاسو تیار وکړو یو د اول دغه دروغ دی چې په پنځ پیریان د جوړ کړی چې پنځ پیریان عذاب د قبر نه مني کم کافر وي چې د عذاب د قبر نه انکار کوي او دا ته اصل کې تنه منی چې غم د سره نشته دروغ جوړي چې کتابونه لیکي او پاره کې دروغ لیکي کلم د درو خزه تا سره کده عذاب د قبر یاره وې نو د پنځپیرانو کتابونه ډکتی په اثبات د عذاب قبر باندې او تا ته به دوا آیات معلومي او پنځپیران ان شاء الله د بشمار آیاتونه تا ته ثابتې دی عاجز ته ان شاء الله یو یو کم دیرش آیاتونه معلوم دي چې په عذاب د قبر باندې دلالت کوي او تا ته یو دوا وای معلومه صرف شرقایت کې دی لیدې نور ته د قران خال راغلی نه غي کبه یو دوا لیدې نور تا ته نه دی معلوم وای تا سره د مرګ غم شته نه ولې بری بیا دروغ وي بل و تا غوي دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم تاسو خمړي روزانه دفن کوئ لیکن پای باندې مو عبرت وانه غستو الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو لاره ډیروالی د مال تر دې پوري چې ملاو شي تاسو د قبرونو سره قبرونه ذکر کړي پس د دې مرګ نه عام ملاقات د قبر کیږي د اهل قبر والا نه کیږي د اهل قبور نه کیږي ملاقات زیارت القبور د قبرونو زیارتي او هغه دې لپاره چې دې کې د نه پراته دي هغه زمونږ د حال نه دی خبر او مونږ راځو د قبر زیارت کو د قبر والا زیارت نه دی د قبر زیارت ته د قبر زیارت ته او د قبر والا زیارت د مرګ نه پس نشته دی هغه ستا د حالت نه خبر دی زیارت کده نو د قبر دی د قبر والا نه دی د قبر زیارت وکا الله اکبر دانا چې دای لړ شوی مړی اوري مړی کم ځای کې اوري دا خلاف نظریه ده د قران کریم دا خلاف نظریه ده د اجماع امت علماء دیوبند کشف المغالطات دای کتاب دی او د سلويخت علماء دیوبند تقریزونه پاره باندې موجود دي او هغه پاره کې اجماع را نقل کړي چې مړی ناوري او د اهل سنت والجماعت دا اتفاقی مسلک ته چې مړی ناوري د ایرال وای مونږه اهل سنت یو اهل سنت نو د اهل سنت عقیده ومنه بیا کنه دارنګه هغه دا ذکر کوي چې دا نظریه دا د معتزله او نظریه چې څوک وایي مړی اوري دا وی په معتزله کې یو ډله تیر شوه فرقه صالحیه او داغه مشر صالح داغه دا نظریه وا چې مړی اوري او مړی هغه چې کم دنو قدرت هم شته سمع هم شته بصور هم شته معنی لیدلوم کوي قتلوم کوي لکه اوس چې دی په کتابونو کې لیکلی وای کون جش نشین د بر قبر مردا بدان د ما دونر وای چې چنچن او چنچنا په قبر باندې کینی په خزا باندې نوې پته وته لګي مړی ته چې دا چنچن دی او که چنچنا شاوه سه شا تکړه شوایا دار کم ځان د منجور شهر راغسته ده او هغه سره قران چې کم دنو پرېګ دی لا ترون الجحیم ستا دا دشمن چې دا مالونه ډېرای او مالونو ته کار ویل دا دا ډېرای او صرف هغه د دنیا نه دنیا چې کم د آخرت نه غافله کړه ده ستا دغه دشمن د تبا جهنم او خیمه او زایبه جهنم کم تمه په دې مشرف کړي چې ستا طریقې پر خود ده او زایونه او مالونه او مکانات دې پس لګېدل ده زایبه جهنم کم جهنم بو توخم بیا ثم لترون عین الیقین دویمه مشرفه په دې مې عزتمن او مشرف کړي چې یقیني به ورته خو مو بالکل به وویني ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم او دنیا کې چې مولا درېمه مشرفه ستا دشمن لکم نعمتونه ورکړو دا غي بارکه به تاسو کوم تپوس پته کوم او د ټولو نن لوی نعمت او قران کریم نه زکه سوره زخرف ذکر کړي و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون و انه بشک دا قران کریم دا ستا عزت او ستا شرافت ته او ستا د قوم شرافت او عزت ته و سوف تسالون تاسو نه بعد دې بارک تپوس کول شي لوی نعمت قران کریم دا غي بارک به الله تپوس کوي دارنګ عام نعمتونه کده خوراک دی او کده کپړو دی دارنګ د دا امن نعمت ته دارنګ د دا دلی اطمینان او قلبی اطمینان نعمت ته دا غي ټول بارک به الله رب العزت تپوس کوي الله دې په من اسانه کوي الله دې صورت کې درې مشرفات نور د پیغمبر پاک ذکر کړي چې تمه په دې دریو سيزونو باندې مشرف کړي او عزتمن میکړي یو دا اعطاء الايمان لامتک الا الذين امنوا ستا امت لمه هغه دولت د ایمان ورک دولت د ایمان ستا امت ته نصیب کو پدې می ته مشرف کړي دویم نعمت او دویمه مشرفه وامل الصالحات التوفیق الى الاعمال الصالحه لامتک ستا امت لمه توفیق د نیکو اعمال ورکو پدې می ته مشرف وګرځولې او دریمه مشرفه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ستا امت آب یو بل ته د حق تلقین کوي او یو بل ته د صبر تلقین کوي په دې باندې مې هغه مشرف وګرځول نو ته مې په دې مشرف کړې الله اکبر والعصر شاید دا زمانہ دو قول دي دي کې دا عصر نه مراد یا زمانہ ده شاید دا زمانہ په دې باندې چې بشک انسان لفی خسرن خامها پتاوان کړي ټول انسانان مراد دي بشک ټول انسانان خامها پتاوان کړي او په دې باندې دلالت کوي چې لام د استغراق د پاره د استثناء درستو الا الذين امنو ټول انسانان تاوان کړي یا د عصر نه مراد وقت د مازیګر دی او دا ډیر قیمتي وقت دی ځکه حدیث کې راځي کم سړی نه د مازیګر منست قضا شو نو دا سدا لکه د کور مال او آل ټول لوټ کړي شو د دې داسې مثال دی چې د مازیګر منست د چانه قضا شو نو دا ډیر برکتی وخت دی ځکه الله شاهد کې ذکر کوي او که زمانہ مراد شي والعصر شاهد دا زمانہ مانسو د زمانه دا انقلابات دا سمرا انقلابات چې راغلي دي آ انقلابات پدې کې چې کم یو پیغمبر راغله دی هغه دغه چغول د چې لا اله الا الله دا غپ امت باندې کلا عذاب راغله دی او مؤمنان لا نه نجات ورکړي دی که هر یو پیغمبر راغله دی دارنګ دایان راغلي دي مگر آن کسان آمنو چی ایمان راوړو اوله مشرفه ایمان راوړو وعملو صالحات او عمل وک په طریقه د پیغمبر باندې عمل وک نیک ګورا د تکمیل د خپل نفس د پاره دو عمل دی یو عقیده او بل عمل صالح دا ذکر کئ د تکمیل د خپل نفس عقیده دې توي قوت علمی او عمل توي قوت عملی نو دا دې صورت ذکر کړی دي امنو ایمان راوړو معنا موحد شو تمام هغه د توحید هغه تمام اجزا هغه پکې داخل شو او هغه ارکان چې توحید فی الخالقیت ته توحید فی الربوبیت ته توحید فی وجوب الوجود ده دارنګ توحید فی تصرف ته هغه ما تاسو ته ذکر کړو په اصولو کې اټول پکې داخل شو او رد د تمام شرکیات پکې وشو دا غینه بزان پاک کی چې مؤمنی شرک اعتقادی اغینا بزان پاکی شرک فعلی دا غینا بزان پاکی د شرک اعتقادی تمام اقسام شرک په دعا شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت د دې ټول نه بزان پاک کی نه با چې کم دی علم کې د الله سره ای صدر ګرځي نه با تصرف کې د الله سره ای صدر ګرځي نه با داسي چې بلنه کې با د الله سره او عبادت کې د الله سره سو کې صدر نه ګرځي امنو ایمان راړو واملو صالحات او عمل وکړه په طریقه د پیغمبر باندې ځکه نیک عمل هغه دی چې په طریقه د پیغمبر پاک باندې وي او چې کله په طریقه د پیغمبر پاک نه وینو کار سورخ کاری آنه کامل نه دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په درې مرز د وفات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خطبه وایي او هغه کې هغه خپل قول ذکر کوي وای اے خلکا انما انا متبعون ولست بمبتدعين او کچره زکاګي ګما د لارې د پیغمبر پاک نه نو فتاب فز قومونی نو بیا ما نه غوي بیا ما نه غوي ما توای چې دا خبره غلطه کې دا نه سمره لوی سړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وای کزه کاګیګم نو معنی غوي دومره عاجزی دا او دومره اتباع د سنت او د بدعاتو نه دوره لوی نفرت ته او نه نو الله اکبر نن کدی مولای صاحب ته چې مولای صاحب تا دا کار غلط کړی دا سنتو خلاف ته وو ما تر وچ دا کار د سنتو خلاف ته دا ما د توتانو پان ویل دي زه دیګبن ته تلم ما دیګبن کې سبق ویل دي او ما دا کړی او ما دا کړی دي الان کې د قران کریم د یو ټکی نه خبر نه ټول عمر په بدعات او خرافاتو کې تیر کړی تاسو خپل رائے د خلکو د پاره طریقې مګرځو چې خپل رائے بس خلکو ته طریقې خسته هغه مخه ته خوي نه نه قال الله قال الرسول وای دانګ حضرت عمر په اتباع د سنت کې الله اکبر او اتباع د قران کې دومره او ولان د په منبر باندې او اعلان وکړ وې خلکا ویات ساتي وې خزل ډیر مہرونه مور کوي دی بیا مستیږي زنانور په سپاسه او استاسو دا خزه د پیغمبر د لونو نه اغه نه بهتري نه دی او دا غي مہرونه دوره کم کمو او پس یو زنانه پاسه دا وی قران کریم خو ذکر کوي چې قنطارا لفظ د قنطار ذکر کوي او قنطار لوی خزانه ته وای اتوای چې لګور کوي حضرت عمر را کوشو چې د قران آیات اوریدل لري سمره عاجزی او سمره اتباع د قران را کوشو وی تاسو ټول د حضرت عمر نه خپويږي تاسو ټول د حضرت عمر نه خپويږي او نن یو خزام د حضرت عمر نه خپويږي دارنګ حضرت عمر په خپل دور خلافت کې را روان دی او گشت کوي د حالاتو د معلومولو لپاره یو زنانه بوډۍ دا ولا مخې لراغله ده ورته وای عمره الله اکبر وای یا امیر المؤمنین وای تا ول عمر وی یو وړو کې غونته شوی بیا دا غینه پس عمر شوی ور اوس امیر المؤمنین شو خیال ساته چته ظلمونه کې اوس امیر المؤمنین شو او خطا نه شو ظلمونه کې هغه وتوي اچ کم کس حضرت عمر سره دی او وتوي وای ته په امیر المؤمنین باندې داسې جرأت کې او غل داسې خبره مخه تکې حضرت عمر وتوي غلشه وای غلی شه دا هغه زنانه ده چې الله رب العزت د هغه خبرو ته غوږی خود لري زه عمر به ولې د خبرو ته غوږ نګدم دا خوله بن بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها وا هغه زنانه چې دا هغه سوره چې دای پیجند چې دا سنت انکار ته نشو کولی او ما تابعداري د محمد رسول الله کړل ما خلق د ځان تابع نه دي ګرځولي او ما بدعت نه دي راوخ کړي د ځان مې جوړول نه دي کړي دارنګې حضرت علی ولار دے عیدگاہ کې خلیفہ راشد سلورم کرم الله وجهه ولار دے عیدگاہ کې دا اختر پر ځبان یو سړی راغله دی دا اختر د مونږ نه مخ کې هغه نفل کوي حضرت علی وته وای کینا وای کینا وای ته مونږ کې هغه ته ګورا ما ته پته لري چې الله په مونږ باندې عذاب نه ور کوي سوره عمل دې مونږ به مونږ باندې خو الله عذاب نه ور کوي او وې زم په دې پويګم چې الله ثواب پاغه کار باندې ورکړي چې پیغمبر پاک کړي ستا دا منز عبس ته ځکه چې په دې طریقه په دې وخت کې پیغمبر نه دی کړی ستا دا منز عبس ته او طالب الله چې عذاب درکې نو د پیغمبر د مخالفت د وجه بدر کوي او بیا په زور کې نه لده پته وی کې نه نه به کې آی د بدعات دومره سخت خلافو الله اکبر د بدعتي عزت کول دا حرام دی ګڼ روایت په دې باندې راځي مم مشا مع ظالمین ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام چا چې د ظالم رستا وکړه او د تپاته را چې دا ظالم دی او دا مضبوطین حدیث کې راځي د اسلام د اسلام خارج شو اسلام خارج شو د بدعتي عزت باندې کې ما وقر صاحب بدعتن فقد اعان على هدم الاسلام لا وتواصوا بالحق دارنګ د تکمیل د غیر د پاره اوم دو سيزونه وي یو دا چې تعلیم او دعوت او بل دا چې تلقین به صبر مصائب کم پاغه راضی پاغه باندې صبر کوي اغام ذکر کوي وتواصو بالحق او وصیت کوي او بلتا بالحق په حق سره د قران او د سنت وصیت کوي او بلتا وتواصو بالصبر او وصیت کوي او بلتا حکم کوي او بلتا بالصبر په کولو د صبر باندې په کولو د صبر باندې سوره دهر مکی صورت ته یو سلسله ورم ده په ترتیب د قران کریم کې فز د سوره عصر نه او دو دیر شم نه نزول کې پس د سوره قیامه نه د کې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړي او اوس دې ځای نه پس د اثبات د مسلې نه د باطل پرستو نوخه شروع کړي نو دې صورت کې د باطل پرستو یو نخه ذکر کړي هغه دا چې دې به همیشه لګیا یو بس مال به جمع کوي او غیله بشمیري بس دغه به دغه کاری چې مال جمع کی د باطل پرستو یو نخه ده بل نخه ذکر کی بیا سوره فیل کې چې بل نه خیدا چې د چې د بد الله د دین ځای نروانه او درې منه خیدا چې بس مال د پاره با قسمه قسم سفرونه کوي او زیبا او بل نه خیدا سوره ماون کې به ذکر کی چې د یتیم له دکړ ور کوي او د یتیم مال هغه باړف کوي چې هغه پش شاو لګي لکه غیبت شو بهتان شو دا په دې کې داخل دي لو مزا هغه مخا مخ بد ویون کې مخا مخ چر ته بد وای او مفسرین کرام ذکر کوي مراد د دین هغه خلق دی چې هغه د قران کریم خلاف وي د قران کریم خلاف یو په دای د قران کریم باندې غیبونه بهتانونه لګي هغه خلق د مراد دی دای د قران باندې یاره دای سووي ګوره دای پکې نو ویل پکار کنه او مخه مخ براشي ها دا دې سوې دا پکې چتري دا چراشي لو مزه مخا مختوان کونکي غیب لګونکي الذي جمع مال وعدد يحسب ان ماله اخلد ګور سلور صفات ذکر کړي یو دا پشی شابه غیب لګی دویم دا مخا مخ بتوان کې یو بدره دی بوي دریم صفت دا غم خادی راضی غیله می مال ای خود او دا خیال کینی چې بس دا مال به ما بچ کئ او په الله باندې باور وسنی وعدده حوادث لکی خود دریم سلورم صفت یحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي چې بشک دا مال ددو اخلده همیشه بکی دلره دنیا کې کینه بس دا مال چینو دی به لکه نن سبا چې د عام دار زمانه د جاهلیت رسوم ټول پش شاغب لګون کی دارنګ مخامه حق پرستو ته بد ویون کی دارنګ مال شمارل او پاغه باندې دور اعتماد او دا لکه نن سبا چې خلک وای یاره بس چې پیسې وی کنه ارس دی بیا چې پیسې وی نو ارس شته دا د زمانه د جاهلیت او هغه ظلم نه پیسې دی وی خو چې د الله امداد نه وی نو هیڅ در سره نشته ذلیل او رسوا به پیسا چې وینو بس پیسا هو سب کچھ هو بس دا د ټولو خلکو هغه چغه ګرځیدل او ټول خلک جاهلان شوی دی بیا یا دویمه معنا دا یا سبو ګمان کوي د ان مال او چې بشک مال ددو اخلده داخل بکی دلرا جنت تا جنت ته به بوزي او الان کې مال دې جنت ته نشي بوتله مال نشي بوتله بلکې ایمان او عمل صالح به بوزي اوله مشرفه ده کله چور انتهایی زیات شي نو دین راځي لوی لوی ستنې جوړیږي او هغه وګدیږي دا اور هغه ته اشاره ده او ګوره یو مشرفه ده انما لو اخلدا تم پدی عزت من کله چې ستا دشمن لربا دا مال دغه اس قسمه فائدہ ورنکی دویمه مشرفه ده کلا لیم بزن فی الحطمه ستا دشمن با په هوتوما کې وګرځوم او هغه اور ته به وګرځوم دریم دا هغه اور به پزړه باندې عمل کوي پزړه باندې به عمل کوي تم په دې مشرف او عزتمند وګرځولې او دا زړه ولې ذکر کوي زکه دې کې بغض او حسد د حق پرستو سره پټو دارنګ دې کې غلط نظریات او هغه دې کې پټو نو د دې وجه نسل ذکر کوي او دا زړه باندې به عمل کوي بسم الله الرحمن الرحیم نزول کې نو لسم لمبر ده پس د سوره کافرون عربت دما قبل سورته هغه سره ده چې ال تک یو نه ذکر کلا د باطل فرستو چې غیب مال جمع کوي او شمیري با نو دل تک بل نه ښه چې د الله د دین زایونه بروانه او دا د زمانه د جاهلیت دا ظلمونو نه یو ظلمو چې هغه به د الله د دین ځانونه ځایونه روانول دا انګل تدری مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړو نو دلته درې مشرفات د پیغمبر پاک نور ذکر کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکې یو قول مطابق سلويخ زر سلويخ کاله مخکې سلويخ کاله مخکې او د یو قول مطابق 50 ورځې مخکې یو بادشاہ الله اکبر او هغه زونواس هغه زونواس بادشاہ چې هغه ظالم زونواس بادشاہ هغه تمام خلکه چې هغه خندقونه کنيسته هغه کې به خلکو له سزاګانې ورکولې کم چې سوره بروج کې واقعیا ذکر شو هغه زونواس بادشاہ هغه شل زره عیسایان هغه قتل کړو او انجیلونه هغه اوس وزول هغه انجیلونه اوس وزول پاره کې یو تن یو سوي انجیل او سوزیدل انجیل را واغستو او هغه قیصری روم لوړو چې وګوره مونږ سره دا دور لوی ظلم شوه دی هغه نجاشی بادشاہ لا د حبش بادشاہ لا خط راولېګو ویشا پاس او زونواس په ختمه هغه دوه افسران او دوه کمانډران اربات عمله وکړه په ابراهام باندې دا ابراهام ما خو دا ارث روان کړ ډیر بد وه خو چې کله ابراهام گزار وکړ او دی خو داغه غلام ولاړو نو اربات هغه مردار شو او هغه چې ملک نو دې طرف ته چې د تار سره ملاو شونه د لک غرور کې راغ نو د په یمن باندې ځان له جدا حکومت او د استقلال داوا وکړه چې داوی وکړه نو التا نجاشی بادشاہ لنته او غوسه ورلاغه قسم وخړ وی زبا د خپل خپو د لاندې الا بخیر کوم چې د ابراه وخت او د دغه ملک خار د خپل خپل لاندې پامال کوم نو الا بخیر کوم دای د ډیر سیاسیو د مینتونه شروع کړ او خپل وخت او دغه ملک خاره هغه اولې غلا یو تیلای کې بن کړه وته هم قسم په دې مات کا او زستا غلام بس بیا بنو کوم نو هغه چوکت دا خو ډیرو خيار سړی دی نو هغه د والی وګرځو د یمن نو د الته کې یو دغه جوړ کړه یو ګرځه جوړ کړه او خلق به د بیت الله نه منع کول وی تاسو بیت الله ته نه ځي او حج د دې بګوي هغه کې د عربو غیرتمن عرب اغرالل لوی بول پاغه کو کړه او د اسمات او داغه نور بیزتی وکړه اورې پکې بل کو وی خد بیت الله په مقابله کې او ګرځا دلا غوسور لا د شپېته زره پوج را روان کو او پاره کې دیار لس اتیانو او یو نوم داغه اتی پکې محمود نوم او ډیر زورورو آبد یار چته بوته را روان کړی دی مختصر دا مخمس مقام ته چراغلی دی نو الته کې قاصد لګلې چې ورشه مکی والا ته وای چې تاسو ته سلام خو صرف د بیت الله روانم تاسو مخه لا مرزي قاصد واپسې کې ځان سره وخان غن راوستي دی واغې کې 200 وخان د نبی عليه الصلاه والسلام د نیکو د عبد المطلب دای کې یو کس او داغه د عبد المطلب سره دوستی و د مخ کې نه سایس یا سایس مورخین ذکر کوي داغه پترو باندې ملاو شو د ابراه سره وته ګوره زما د اوخان راکا پر روان چو نو هغه ګوره داسې عزتمن سره د کمان ارس سوالو کا ابراه وي وې زبا هغه دا کوم پورا کوم عبد المطلب سوال وک او مطالبه وکړه مال زما او خان راکا غو ته ما خو تډیر خسړې غن ته خو ډیر پریوته سړې ویواله وی تر بیت الله تاسو نه کې او تاسو د دې کې چې زما او خان هغه ته وي انی انا رب الابل زدم او خان مالک ما وان للبيت ربا سيمنعه وې د بیت الله غرب شته هغه به حفاظتو کې او تاب منه کی دیو توای و ایمانن هغه نشي منه کوله هغه ته انت وزاکا ته پوښه هغه پوښه پته ودولګي بیا راغله یو دوا سو خان چې کله دراغستې دي هغه هدیه کړو د بیت الله د پاره هغه هدیه کړو بیا راغله د بیت الله کې دعا غلاف نیولې او دعاګانې غواړي او وای یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فهمي عنهم حماکا یا الله زخستانه سوا د دې د پاره د بل چا امید نشم کوله دا خو ډیر خلق دی او یا الله د خپل ورشو د دینه محفوظه کې او د دې حفاظت وکي او بیا خپل زنانه او بچي هغه یو غر ته وخی جوړ او یقینو چې په دې باندې بد الله عذاب راځي هغه طرف نه الله مارغان راو لېګل د یغه محمود تی ته وای ال شابه مخ کې شروان شه او هغه محمود تی هغه چې کم انتهایی زور اورو هغه هینیږي او شور جوړ کو او بیت الله تنزی ابرها پر باندې کړي وه ډیر زیات او دغه پوجو هتی نه پاسی هغه د الله عذاب الله وت خود هغه پوښو هغه نه ته مخ کی هغه ځنګل په لتیخ تا وکړه لاړ او دغه مارغان رال پاتیانو باندې دارنګ پدای او درې کانی به وسخه یو مخوکه کې دوا پنجو کې او چراغ ورزو به په نو دا سبب بس جلوس کېدل او سوځېدل به او غوخه ته نه پریوته ابراه تختیدل دی خاص عام مقام ته چې رسیدل دی نو الته کې مردار شو او یو تند دین اب تور عبرت الله پر خود ابو یکسوم هغه تل د نجاشی بادشاہ ته وای پوج خو زمون تباش او ته شپې ته زره پوج او هغه تباشو چا تبا کو ماکه معظمه کی سوکتی وته دغه سیمارغان ال بس کا سړی بکواس ته شروع کړي مارغان او تاسو تبا کړی دی کی یو مارغ راغه او داغه د سر د پاسه ولاړ دی وته دکې دا مارغانو او دا ابو یکسوم د پاسه چې کم دنو کان راو غرزو هغه الته کې دغه سه جلوس کاغه ته دا خودل چې ګره زدا سه کول شم هغه ته الله اشاره کوي الم تر کیفا آیت غور نه کړه کیفا فعل ربک چې څنګه کار کړو رب ستاغاتیان وال سرا الم یجال کیدهم آی نو ګرځول تدبیر د فی تذلیلن پتبای کې اوله مشرفه وی ګرځول دای لرا کا عصبن پشان د واخو معقول خړل شو خړل شو واخو پشان ته وګرځول معنا هغه می داس تباک لو تم داسی عزت من کړي کا عصبن معقول معقول ذکر کئ معقول خو ختم شي چې کم او خړل شي میدا کې اصل کې مطلب دا چې هغه داسې بدبودار وګرځیدل لکه څنګه چې خشنو سوره قریش مکی سوره ته ترتیب د قران کریم کې یو سل شپږم نه پس د سوره فیل نه او ترتیب د نزول کې یو کم دیر شم ده پس د سوره 3 نه او دې کې درې مشرفان د پیغمبر پاک نور ذکر کړي او د باطل پرست یو نخ ذکر کړي د باطل پرست دا نخ ذکر کړي چې دای نخ بدای چې دای با بس همیشه کله د مال د فار یو خوا سفر او کله بل خوا سفر کله یو خوا سفر کله بل خوا سفر لإلاف قريش مفسرین ذکر کوي چې لام د فار تعجب دی لإلاف قريش تعجب د منی د قریش ته الافهم مینا د دی رحلت الشتاء والصيف هغه سفر د یو سفر د یخنی و صیف او بل سفر د ګرمۍ یخنی کې با سفر به کو یمن ته براتل زکه یمن دا ګرم علاقه وا نو دای بال تراتل او ګرمۍ کې با شام ته تل زکه چې شام یخ علاقه وا نو دای بال تل او دا د مال د پاره دا سفر به کولې الله اکبر مفسرین کرام ذکر کوي دا سفر د دریو وجنه کولې یو وجدا چې دا د تجارت د پاره وو چې بس کور د الله پر خود او د الله عبادت او صرف پیسو په شکل یو ملک تا کله بل ملک تا او دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم او سم دادی عبادت د الله سو پیجن نو یره ترقی زمانه کړه ترقی کم زیاده جهالت ته عبادت د الله سو نه پیجن خو انګلند پیجنی یورپ پیجنی امریکا پیجنی دوبۍ پیجنی ادا ممالک صرف د بس دې لپاره چې پیسې پیدا کی ها سفر او که جایز دی خو سره د الله عبادت اوم کو د الله بندگی م پرېږده نو دا به د تجارت د پاره کول بل دا به د دین یت باندې وای کول چې دای بداوي چې مونږ خود دې بیت الله مجاورین یو نو خلق مونږه عزتمن خلق یو مونږ لا به خلق تحفه او تحائف را کوي تحفه او تحائف برا کوي مونږ لا او دا سباوم چې دای بلال نو غي بيدا عزتمن خلق دي تحفه او تحائف به ولا ورکول دارنګ دریم وجه دا مفسرین ذکر کوي دا به د دې لپاره کول چې ګرمۍ کې به یخو ممالک تلل چې ګرمۍ نه بچ شو او چې کله به یخنی سخت شوانو بیا به ګرم ممالک تراتل چې د یخنی نه بچ شو دا به دې لپاره کول لکه نن سبا چې خلک مری تا او سواد تا زیو دا عیش او عشرت کوي او د الله دین هغه پرې خو دی اوسم دا دی او دا په زمانه د جاهلیت کې لئیلا فی قریشن تعجب دې په مینا د قریش باندې الله اکبر یو مشرف ده پیغمبر ته ایتم په دې عزت من کړي چې ستا مخالف کم وو اغه مينو زړونو کې مې د مال مینه واچولا او هغه می چې ستا د طریقې پر خو دی وانه ذلیل مې وګرځول فلیعبدوا رب هذا البيت پس پکار دا چې بندگی کړي وي د رب د دې کور الذي آباد شا اطعمهم چې ډوډۍ ور کړي دی لرا من جوعن لک صبر به کوئی دا ختم رسول من جوعن د لوګینا و امنهم او امن ور کړي دی لرا من خوفن دی یرینا دویمه مشرفه دې کې بل نه خد باطل پرستو ذکر کوي او هغه نه خدا ذکر کوي الله سوره ماون 107 نمبر دې ترتیب کې پس د قریش نه ولسم دې په نزول کې پس د تکاسر نه او نه خدا ذکر کوي د باطل فرستو چې یتیم له بد کړي ور کوي او دا به بل نه خي چې یتیم له بد دکی ور کوي او داغه مال بخوري او درې مشرفات هغه ذکر کوي یو دا فذالک الذی یدول یتیم ستا دشمن می ذلیل وګرځو دویمه مشرفه فویل للمصلین دا غی عبادت هغه می تباہ او برباد وګرځو چې ستا مخالفت کړي او دریمه مشرفه ادا ذکر کوي ويمنعون الماعون خراب خراب خصلتونه مې غي کې پیدا کړو ارایت الذی ایتا غور کړه د هغه سړی ته یو کذبو چې نسبت د درو کوي به دین قیامت ته دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم وسم دا دی فذالک الذی پس دا هغه سړی دی یدو الیتیم چې د کړه ور کوي یتیم ته زمانه د جاهلیت کې دا یو ظلم چې د یتیم مال هغه به خړې شو او په دې کو باندې ولې شو وسم دا دی لیکن خبر نه او بیا شرکیاتو کې مبتلا وي بیا بدعاتو کې مبتلا وي الذين آکسان چې هغه خودنه کوي خلکو ته ويمنعون الماعون او منع کوي معمولی شی معمولی شی پای کې مال ګام راځي لکه خزه اکثر یو بل کورونه کې مالګه قدرېم نور کوي پای کې بیا پوچه معمولی د ماچس دا ډبې هم راځي مفسرون ډیر سيزونه لیکلي بس معمولی شی هم هغه کې بخل کوي او هغه یو بل نه نور کوي یو پکې دا چې د حق بیان دا معمولی شی دام نه کوي د حق بیان هم نه پریدي اغام چې کم ده په بد لګي چې د قران بیان سوکو کوي بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سوره کوثر مکی سورته ته ترتیب د قران کریم کې یو سل تم نه پس د سوره ماعون نه او ترتیب د نزول کې پنځل سم نه پس د سوره عادیات نه او دې کې درې مشرفات د پیغمبر پاک ذکر کړي مخ کې د باطل فرستو نخې ذکر کړي نو دلته کې وای راشه داغه په مقابله کې خ خصلتونه درته خیم دا ځان کرا والا خلاصه د صورت دا دو سی زما لراکا دو بتاله درکم بدنی عبادت زماو کا او مالی عبادت زماو کا نو دو بتاله درکم خیر کثیر بدل درکم د قران علم او حوض کوثر او دشمن باندې مونډواته کم ان اعطینا کل کوثر اوله مشرفه او عزت ورکول بشک منګه درکړې تعالی را کوثر خیر کثیر زمنګا مفتی سے پدې تب صورت باندې بهترین کتاب لیکل دی او د دې صورت ا تفصیل پکې کړه دی بهترین کتاب دی پدې باندې بیا او دې کې ډیر سری صورت کې ته مې په دې عزتمن کړې او کوثر نه مراد قران هم دی او حوض کوثر هم دی قران هم دنیا کې کوثر خیر کثیر قران دی او د دې په سبب باندې چې چا دا دنیا کې عملی کړي نو حوض کوثر هغه به ملاويږي او نبی علی السلام په خپل لاس باندې او به تقسیمي لیکن بدعتي بال تام محرومي حدیث کې راځي ما ته یو ډالر روان شي نبی علی الصلاه والسلام فرمایي فرشتي با هغه واپس کی زمانه به وشړي زبوام اصحابي اصحابي یا اوسیحابي اوسیحابي ولا زما امتیان دي فرشتي به ما ته وای یا محمد صلی الله علیه وسلم انک لا تدری ما احدثو بعدک د استاد وفات نه بعد بدعات کړیو پرشته چې کله دا وای نبی علیہ السلام بخیری شروع کی تباہ او برباد دي شي هغه سړی چې زما د مرګ نه پس زما هغه طریقې بدله کړې و نو دواړه مراد ده فصل لربک فسمنس کوا د پارا درب خپل وانحر صل لام د پارا تخصیص فصلی پس منس کوا خاص د خپل رب د فارا معنا عبادت بدنی کوا د پارا د خاص خپل رب وان حرو عبادت مالی کوا دا دویمه مشرفه په دې می عزت من کړي ان شانه کول ابتر بشک دشمن اغس دشمن ستا هغه به مونډوته دا هغه به مونډو باسم الله اکبر دا درېمه مشرفه ستا دشمن به ختم کوم د نبی علی السلام نارینه اولاد هغه ماشوموالی کې وفات شوی او ټول بچی د نبی علی السلام د وفات د مرګ نه مخکې هغه وفات شیو سوا د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه چې هغه شپږ میاشتې بعد وفات شوه دا نور ټول نو دایوي مړه منوته ده سوره کافرون 109 لمبر د ترتیب کې فز د سوره کوثر نه او ترتیب د نزول کې اتلسم نه فز د سوره ماعون نه د کې دا ذکر کوي چې نخې د ولوم او په جن دی دارنګ ستا عبادت مالی او بدنی د الله شو نو اوس د کافر نه بایکاټ وکا دانه چرچا سره جوړ دی نه جوړ بار چا سره ني بایکاټ بکې او که بایکاټ دی اونکو نو د الله د دین حق دی نه ادا کړي قل یا ایو الکافرون اوایا او کافرانو ویره نرمی کوي ټیک د بازي زایونه د نرمي الته به نرمي کې خو بازي زایونو کې چې د نرمي وکړه نو کار به خرابې دي ځکه به سمانا کې وای وای چې اوخ کلو کلو بزرګانو دوستانو د الله ولیانو دا معنی بکې دا نه کې دا قل یا ایو الکافرون اوایا یا ایو الکافرون او کافرو الکافر و غټو کافرو لا اعبد ما تعبدون زب عبادت نکوما ما پاغه طریقہ چې تاسو یې کوي ولا انتم او نه تاسو عبادت کوونکې په طریقہ باندې چې زه عبادت کوم او نه په آینده زمانہ کې ز عبادت کوونکې هم دا سوچ تاسو بندگی کوي او ولا انتم عابدون او نه تاسو عبادت کوونکې په آینده زمانہ کې په اغه طریقہ چې زه کوم مدنی صورت ته ترتیب د قران کریم کې یو سل لسم ده پس د سوره کافرون نه او ترتیب د نزول کې یو سل سوار لسم ده پس د سوره توبه نه پدې کې دا ذکر کوي چې کله د بایکاټ وکړو الا بنصرت راځي او که بایکاټ دې نه کړي نو بیا نصرت هغه ناراضي الله اکبر نصرت وعده د نصرت عام موقوف دی په بایکاټ د مشرک او د بدعتي سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزوه ل روان دی او یو کافر راغله وای زستاسو امداد کوم تاسو سره زم jihad کوم هغه ته وای وای تی ایمان راړې وینا وای زز په مشرک سره امداد نه حاصلوم بیا وته وای بیا د نبی له سلام دا جواب ورکړي تر هغه پورې ځان سره نه پریدي تر سو پورې چې هغه ایمان نه دراوړي نن زمونږ پوجونه تبا په دی باندې شو و یاره jihad بکې هغه ټول شیعاګان او بریلیان دي نو امداد د الله به کم ځای نه راشي او ټول چې کسوره غټایټ دي نو هغه اکثر بریلیان او شیعاګان دي اذا جاء نصر الله هر کله چراغ امداد د الله